لکه دا ورس کې رواد شردیمی کنه په دې دلیل نسی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها فلياتها امر وقال لك انا شاء یعنی په دې امر باندې دلیل نسی امر خو دې چا دې پر وی دی وجوب دې پر وی داس نه راځي چې امرینا روغلې دي کنه دا رنګ دا ورس یا بل یو رواد شي چې کیم نه کنه دریمی روي شي کنه چې کیم سره چې جبت دې غداوت نو کو کنه اجابت د دعوت جنو کو فقد عصى الله کنه په دې سړي چې کینه نه فرمانی د خدای او د خدای رسول وکړه کنه اورس یو دا کی ساروش من ترک الدعوه فقد عصى الله ورسوله کنه شام بهر حال زنا خلق وی چې جبد د دعوت چې دا, دا واجب دا یو په د امر باندې دلیل نسی دی وی چې دا امر چې دا د وجوب دی پر دا او یو په ورستیا حدیث باندې دلیل نسی چې من ترک دعوت فقد عصى الله ورسوله کنا خو بهر حال جمهور په دې باندې دي چې نه اجابت د دعوت چې دا واجب نه ده د سنت تکنه شام په عام حالت کې چې عذر نه موجود کنا بیا کا ولی می دعوت بیا او که مثلا چې کیندا کنه بل دعوت بیا اجابت کې څه شي دا د سنت دا واجب نه ده کنه شام سوچ میں نہ کنا دا سنات پا یقین نہ کنا واجب نہ دا او پوتش ودا چه دا غدا ایشه دا کیم حدیث چه دا کیم رو غلا دا دا امر چه دا بشه رو غلا دا چه ازاد وعیا احدکم الالولیمت فلیعتها دا امر چه کیم دا کنا جمهور دا سی چه دا دا وجوب دا پران دا بلکه دا دا استحباب و دا سنتیت دا پر دا کنا دا امرات دا دا استحباب دا پر بیلی سنتیت دا پر بیلی دا دا وجوب دا پران دا وورس کې چې کیم رغلی دی کنه چې فقد عصى الله ورسوله صلی الله علیه وسلم هغه اسه چې کیم دا کنه دیغه استحباب اتاکید دی پر رسول مبارک دا ذکر کړی دی دیغه سنت کیتا د تاکید دی پر چې کیم دا کنه دا ذکر کړی دی کنه بهر حال جمهور په دې باندې دي چې دا غ سنت تیوا خدا دویمه دا خبره چې دا غ ولیمات دو کنه دا فیور دی وی کنه شان په دغه شاج کیم دا کنه ای جمهور رایا دادو جمهور دا سوی چې ولیما چې دو دا په اوله ورځ باندې دا حق دو ثابت دادو کنه بیا که دویمه ورځ ته د ناوتله چې په اوله ورځ مړې کړه دویمه ورځ باندې مړې یو کله چې کیم دا کنه په اوله ورځ باندې سنت تو په دویمه ورځ باندې جایز دادو کنه شان جایز دادو او په درېمه ورځ باندې چې کیمه دو کنه دا بیا ریادو او د زنا چې کیم نه کنه دا رایا به چې کیم نه کنه لکه مثلا ابن حزم صاحب کنه یعنی را چې کیم نه کنه د هغه دا رایا دو چې ولیما دا د اوه ورځې پرې چې کیم نه کنه دا جایز ده د اوه ورځې پرې ولیما چې دا جایز ده چې په اوله ورځ مړی په دویمه وي په دریمه وي پنځمه شپږمه اومه پرې کنه دا جایز ده کنه شه او یو روایت سے جه کم ده کنه دا سر غلی دی چه حفظہ بنت سیرین حفظہ بنت سیرین جه کم ده کنه پیغه بنده ولیما کریه و ده اوه ورزه پیره کنه شا ده اوه ورزه پیره پیغه بنده جه کم ده کنه ولیما کریه و کنه او په یو روایت شو دا سر غلی دی کنه چه نه ده اوه ورزه پیره کنه شا سوچ مدا ده امام بخاری صاحبه دارا یاده کنه شا امام بخاری صاحبه دارا یاده کنه خو لکه دغه دی چې دې د اثبات ته پر څه دلیل نه دروړه کنه کیدا دغه د اثبات ته پر دلیل یې نه دروړه اته دا ولی ما څه به دوی دې تا کنه خو دا اوره دې یو توره دې دې پر کیسه حدیثه دا نه ذکر کړه خلیل او یی چې ولم یو وخت ته نبی صلی الله علیه وسلم یوما ولا یومین ونه دو مقرره کړی رسول مبارک وا یا دوی ورې دې کنه دا نه دې مقرره کړی کنه دیو جن دا چې وې او ته ورې دې پر راځي کیندا کنه دا صحیح او دلیل پیغه غا باندې نه سکنا غا چې کیما حفصه بنت سیرین باندې وې او ته ورې پر کیما ولی ما کړیو خو یې نه چې کیم نه کنه جمهور دا جواب کو چې هغه ولی ما له وې او ته ورې پر چې کړیو ا خلق ډیر وو په یو ورځ نه پته ردل تقسیم کړو خلقا چې لکه دې کلی ول نه نستی دې بل کلی ول صبر سی دې بل کلی ول په درېما ورځ سی بل کلی ول مثلا په سلورمه په پنځمه په شپږمه په اومه ورځ کنه دار دی مله خلک تقسیم کړو دار اولی کنه شام خو دا څه سره چې مړی دې کړی وی ان نه خلک په دې څه دغه خلک یو سبب بیا دې چې دغه بیا بل ورځ بیا دې چې دغه بیا بل ورځ بیا دې چې دا نه دراو کنه شام دا نه دراو او دا سره وله مثلا چې خلک تقسیم کې سره کنه خلک ډیر وی زرا نه نو خوري زرا سبو خوري زرا بل ورځ خوري زرا بیا بل ورځ خوري کنه اومه وته مې ورځ پره کلا کلا چه کم دا کنا بل دا سه حضر وی لکا روش یادی منکر وی کنا او گناه چار وی کنا شا بیا خیر دا کنا بیا ما ورسا خو چه حضر دنوی بیا ورسه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا احيان سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول برك ولي فك العانيه خلصوی تو سے قیدیون کنا قیدیون لکاید نخلصوی جکیم نکنا جواس میوی کنا سمرا کوشش چې کړای شي کنه مسلمان قیدیون چې وی ال قید نه خلاصوي که چندې وې تا کړای شي که سفرش دې کړای شي که څه کړای شي واجب داعی او اجابت کې دغه داعی چې سیک مې مړی ته ویل کنه وعود المريض وعيادت کې دې بیمور او وی قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاحسن الاشعث عن معاويه بن سويد قال البراء قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه براء بن عازب ته ویلي امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعنا امر کرد مشت رسول مبرک پا ویشای بونه چه دا کئی ونهانا عن سبعنا منه کری دی ملر دی ویشاینا اوشاینا چه پیمن امر تا کرد حکیم دی امرنا بی عیادت المرید امر کرد مشت پا غفشتنا دی بیمور بنده و اعتبار جنازه ته وتلل په جنازه پسې کنه چې جنازه پسې درې مې درې مې تمنه جنازه مې په باندې کېږم خو بیا به قسم په وړي بیا خو به خانه سیری کنه شبه د قسم شه ای دی وای کنه کوشش دا ور سره وکړي چې به قسم شه بار سی خانه نشي کنه شه زګه چې خانه سی خو ګنا کوشه دا چې کیم لا کنه ور سره هغه کفاره کوشي په وشته کنه شه ورسول مظلوم او بل امداد کړ د مظلوم سره کنه و افشاء السلام و بل ویراول و الوستل ده سلومه سلومی نا دیر لوانه پا بڑگونه پا زونونه پا وڑه بنده پا لز بنده پا دیره بنده پا سواره پا پلی بنده پا نر پا شده بنده پا هرچه بنده ورا چوی سلومی نا و اجابت دائی و اجابت تیغه بلین کی کنا چه مڑی دمه بیلی دائن دا هوشایی نشول کنا ده اغه گدهی و ده اغه زینه ده اغه ورشمنا میسر میسر نمت زین تا ویل که کنا پا ده زین بنده سوی کنا کلا کلا پردا پا بنده وچوی کنا پا زین بنده پسا پردا وچوی یا پا گدهی بنده پسا چه کم ده کنا پتکای پردا تا وچوی و آغا ده ورشمه چه میسر اغه تا ویل که کنا میسر جه مده میسر توندو ده ورشمه ایدینا رسول مبرکناهی کرده خاص کر که سیر رنگی وی کنا حل کرویش دوستا او بیا ته به ذریعہ په افشاء السلام سے کړیا به باندې نه راته کې خو خدا دا غاص کې لګا دې په سبب الله حفظ سے نقل کړی دی او دا افشاء السلام ټکا یا دا غاص نقل کړل لکه دا په سبب الله حفظ چې نقل پر افشاء ټکا ذکر کړو کنه کړو ذکر دې نه را دا افشاء السلام ټکا ذکر کړل دا په یو روایت رد السلام ټکا روغلا دا افشاء نه روغلا خو دې خنه دا افشاء السلام ټکا نقل کړل دا به دې سه دا به ذریعہ کړی دا کنه صاحب نو و دا خپل شي کنه و دې چې کیم دا کنه کړو و دا او بیا په اورو خپل شي بیا ورته یې سمانه په اورو خپل شي اورو و کنه سو دې وروړه ولی ما جوړ کړی و ولی مې ته رسول برکه چې کیم دا کنه بللاو بیا دا غوړي چې رسول برکه بللاو دا خدمت چا کړلو کنه شا بیا دا نن ډیره خبره دا خدمت چا کړلو اې دې نوې خدمت کړه نوې نه وکړه شا دا نو یې چې دا وړي یې واجه کیم دا کنه شا اې دې په خپل اجه کیم دا دې و دې رسول مبارک خدمت کولو کنه شا ولی ما ورا دې دیوا او دې کیم دا کنه ولی ما په دې باندې کړیو خدمت دې کړو کنه اروبل ابو سید سعیدی رسول مبارک لرفی عرسی بغورا خپل شو وکانت امراته یوم اذن خادمتهما او واسده ده دا نبی نبی سره کنه والا غا نویه ده ده پده ورز بند ده خادمه ده ده و وحی العروس و دو وا نویه پا بیره کنا ویا نویه خو خدمت یا بکرو دو کنا قال سهلون اذ سهل ابن سعد ویلی دی چه تدرونا ما سقط رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او خلق توستا پاتا شتا چه ده نویه سزای ورکشلی وی رسول مبارک دا پده والی ما سکنا نیرا مری خوخوڑا رسول مبارک پسی کلا کلا بطلع مطلعی کنا شا سزا در کسلیوی رسول مبارک دا انقعت له تمراتن من اللیل اچولی وی ده نوی رسول مبارک تی برسی خجیره یه بیتا ده شپینا شپینا یه بیتا خجیره اچولی وی گلستا یه تشی ده کنا یه ریغ بشه و پرسی دی بشه پستی شی کنا بده یه بشه فلما اکل ساعت چې رسول مبارک فروغ کو کړو دی ورې دی سقط هو ایا هو ور وچلې دی نو یې کنا هو دا چې کیندا کنا نقیع التمر دا نقیع التمر سری کنا دا ور وچل هو رسول مبارک ته ایا هو رسول مبارک ته کنا دا ور چلی باب من ترک الدعوت فقد عصى الله ورسوله کیم سری چې پرشو دعوت جن پر کبیلی وی به بلې فقد عصى الله ورسوله يدينا فرماني وکړه د خدای او د خدای رسول کنه معنی بعد چاري وکړه کنه وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان يقول أبارا سيبو چکراوه دا خبر شر طعامه بدترین ده طعامه طعام الولیمته طعام ده اغه ولیمه ده اغه طعام ده ولیمه ده آغا سیکا چه جبت کو ده دعوت پتراف ده اغ کورا کورا دا کورا سنا کنا کورا دا دا مخشب شانا دو مخشب شان دا مخشب شا جه کم ده کنا دا غا زیده تا کورا ویلشی دا زیده میزه دا مخشب شا جه کم دو کنا دا شنگری نا پوس ده کنو وینا پوس کنا ایده دی تا کورا ویلشی کنا شا نو بیده دا پشایه دا شنګری نه پوس پرانه دو کنه شا په دا ګنډا لوندیا په دا ګنډا لوندیا او په دا شنګری نه پوسا کنه په دا کانوانا پوسا کنه شا دې ته کورا ویل شي دا کورا چې کیم دا دې ته مشتو په اصطلاح سره سرپای وته ویل شي کنه دا سرپای سری کنه شا کې دا وطن سره یا په خوی کنه دا مملی شای دا کنه دا مملی شای کنه دیر مملی غنده شای دا بیا رسولم برا غنده سری ده پر جا خلی تا دا کنوه ویتا بخیخ کنه خدا وړه ما ملي کې سره خو رسول برک ته چې چې دعوت ورکو کډیر ما ملي شي دعوت یې ور کړا کنه دغه قبل اولو کنه واسطه واسطه چې عذر وینو کنه رسول برک ته قبل اولو هغه دعوت کنه من اجاب الى قرائن هغه څوک چې اجابت وکړو په طرف د چا د هغه قرا کنه د هغه زی یا د میږه کنه د زی میږه قرا څه ده کنه قرا مې وپېژاند څه ته ویل شي دې ته کنه دا چې کیم دا د پښې دا د کڼوې نه پوس دی څه ده که نه په دا ګنډې لوند یا او په د کڼوې نه چې کیم دا پوس از دی که نه د پښارو که څه شی دي که نه شه اچھا جی وابی قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى قراع رسول برکلی جکچر روبل شذب طرف دغه قراع یا رسول مبارک وی چې کا مت دمر وریا سک دعوت کو یار کا قرا علمیم زی چې سمر وریا دا کنه زوی دی غای جبت کو ویر وش کنه دې ته نو چې دا خو وریا دا کنه دا مر دې دعوت قبل اول چې دی دا ضروری دی کنه شام دې ته نو خو ظاهر د اسمالی ویری چې نه زی نه دا زنه مرادا بلکې دا غا اډی کا سره دا څه ولا اډی کا دا زنه مرادا مملی شای زنه مرادا خبر وکړه د مت موسی ابن عقبه د نافع صاحب نه نافع صاحب ویلی چې مر دلی د عبد الله ابن عمر صاحب نه یقول چې ویلی دا چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکړي دی عجیب هذه الدعوه اذا دعيتم لها قبیل کی تو صدا دعوت ته ته چې ور بلل شي تو صدا دعوت ته دا دعوت قبل وی چې ور بلل شي کنه قال ویلی دی د نافع صاحب چه قال عبد الله و دغا عبد الله ابن عمر سے بیعت الدعوة فی العرس و غیر العرس یو وکړو دعوا ته په وروسه او په غیر وروسه کنه چې دعوا ته او هوا سامو حل چې دا یو رزه دور ویا کنه بیا ما چې دعوا ته ورکو ورکو وکنه او بیا چې رزه دور وکنه سم بیا که چیرې مثلا نفلی رضا دی یا د نفلی رضا یا د فرضی رضا وی فرضی رضا خو د چوی بیا خو خروق نه کا خو نه متوي کنه سم او کله نفلی رضا دی دا کېټ چې ستان خپه کېږي کنه خپه کېږي کنه خپه کېدو بیا ما متوي او که خامخا خفه کېږي بیا دا یو عذر ده که نه مسلمان خفه کول نه دی په چار بیا نفلي رضا موته که که نه ورسې بیا که زویر اوره که نه او که خفه کېږي نه بیا ویر شه د اوره ته او که خو رضا بیا ما موته وه که نه شه خدای یو اصلو ده که نه د ودې پر باب ذهاب النساء والصبيان الى العرس تلل شزونه یا تلل وړې ورکه په طرف دی ورو دینه دا اسلام سره کنه اسلام بار الله خو جواب خبره دو چې فضل خرچي دا اطرافینا دا دزینا دا نندوره دا سوزینا دا خو نه خوښه دا خو جواب خبره خو بیا دا مرا صح چې کیم نه کنه مزابانه نه چې بیل وړي یو ورته ورتیا نه کنه تا ان ورته ورتیا نه ورته نه ورته ورتل څه سزا ورتلای شي ورتیا ورتلای شي چې کیم نه کنه ورته کنه ان شریعت نه خلاف چر خو نه کوه چې چر دا وینه کې شریعت نه خلاف چر رخ قوی وتا وداره دلو مضبوط وتا وداره دلو کنا خوشلی پا طریقہ سر کنا فقال ویویل اللهم دا اللهم دا ده برکات ته پراویل شي کنه شام او دا اللهم دا ده گواهی ده پراویل چې ځکه ما خبره کوم د خدای گواه ده چې دا مې دوی ځکه نه کلا کلا گواهی ده پراویل شي کنه شام اچھا جی انتم من احب الناس الی خدای پر یې گواذا چې تو سه په ټول خلق کې شه یو تر محبوبي متکانه ده تو سه دروغ لې دی ورونه دا به ډیر شو وکړ ټول خلق نه تو سره مې ډیر لګي تو ډیر محبوبي متکانه ویره کنه نه دا کبل وا پر رسول مبارک دا څه ولا کړم سیمره بالا جار وکړه تو سه مو څنګه مبغوږ یې کنه شا پر رسول مبارک ته یې جنا مو څنګه ټول خلق نه تو محبوبي کنه شا شاچار وکړه کنه شا باب هل يرجع اذا راى منكرا في الدعوه ايرو پس کېدی وي سره سوار دي چې ویني منکرن ګناه په دعوت په دعوت شو دعوت یې درکړه ده کنه او دې یې منکر بعد چار دی ولې د شریعت نه خلاف کړ بیا رو پس کړای شي کنه رو پس کړای بهر حال په دې چې کسي دا غالو چې دا منکر څه ده کنه منکر دا خلی نه بیا مثلا دا څه منکر وی چې حرام وی مکرو تحریمی وی کنه حرام اچار وی کنه شام بیا خو چې کیم نه کنه چې ور خبر شه خامخا ور باندې رو پس کېږي کنه شام نو ورته کنه شاه به تل دا ترونه دي کنه شاه دا دې نه قبل ولې د دعوت دې پر یو قوي عذر ده کنه شاه نو ورته دا نه دي ترو او کچره مثلا حرام یا مکرو تحریمی چار نوا مکرو تنزی خلاف اولا چاروا بیا خلیل وی یا مقتدا وی او یا مقتدا نه وی بیا خیر دا کویر شا خو بیا تقوا دا دو ورع دا دو چه ما ورسا اگر که مفرطون زیهی جرویا و کویر اغلی بیا گنجایش تا کنه شا پتلایش ورعا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورتن فی البیت اولی بلو عبداللہ ابن مسعود سیدو پا دینو خاش ابن مسعود رو غلده پا یوانو خاش جه کم دا ابو مسعود رو غلده اغا نسخه دیوی چه صحیح نسخه دا ابو مسعود و ابن مسعود نو خو کنه یې دی وکړه راي دا ابو مسعود ولا لګو شي دی ابن مسعود ولا لګو شي وی کنه شام دوی سره راوي اول درا عبد الله بن مسعود صاحب صورت یو تصویر فل بیت په یو کیر شه فرج ار وفات شو دا وخت نه ور اول تصویر خو نه جایز دي کار ده کنه نه جایز دي کار ولا ابن عمر ابا ایوب او اروبر دعوت ورکلو عبدالله ابن عمر صاحب ابو ایوب انصاری صاحب تا کنا ابو ایوب انصاری صاحب تا دعوت که کم نکنه ورکلو چا عبدالله ابن عمر صاحب فرعا فی البیت سترا علی الجدار بیا ولی دل عبدالله ولی دل ابو ایوب انصاری صاحب په کیر شه یو پردا دی ول بند علاقہ پردا وا کدی کی تصویرین ایو بشه دی ول تا ور لکه کړی وا کنه دی ول په کښلا کړاو کنه خدا غا لاس چې خلاف اولا خودو کنه شه چې دی ول مثلا خط خاکه چې کیم دا کنه و تیزه و خوره دا په کپڑے پټاوي کنه شه نو دا هغه اولا خودو کنه شه دا چې کیم دا کنه امیر دې جزال بیارا چې کیم دا کنه دی لکه کړی دو کنه خو اسلام خطو کی کنه ریا غلبا دو زیری دا کنه شا بیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلا چې کمنه خو دا خیال خو مو بنه را خلک باندې وجه بده باندې وشو غلبا کو کنه خیره خلک متعلق مو دا خیال و دا ډور ور سره کنه فقال ابن عمر عبد الله ابن عمر وی ته غلبنا علیه النساء غلبا کړی د پمیز باندې علیه طلاق ولې دې دې پر دې دې پر دې طلاق ولې باندې پمیز باندې غلبا کړی د شزونه غنا فقال بیا دغه چې کیم نه غاوه دا ویل ابو ایوب انصاری صاحب چې من كنت اخشى عليه هغه څه چې وزن چډاره د په دبوندې اے دینا چه ده سده وینا با پیده وجنا و ارتکاب ده منکر وکو ویده کنا من کنتو اخشا علیه آغا سک چه وزی چه داری دزو پسه بنده چه ده سده غلا پیده وجنا و ارتکاب ده منکر وکو آغا خلق چه دیا خو دیر دی خو لیکن په توبه نه غزن نه ډارې دی غیر هغه چې ته ډېر دیندار سړی او د عمر دی په توبه کې لري نه ډارې دا خو یو را دا ځینې را خلکې غونډه ووتې که نه که نه مو خیال خدا نه و ویرې که نه چې ته ولې سړي د غلبې د وجې نه ارتکاب د منکر کې زه خو په تو نه ډارېدم زه خو په دا نه را خلکې ډارېدم خو تا ځینې را خلکې غونډه ووت والله لا اطعم لكم طعاما بخدای مدله وړي زه نه وخورې توس مړې فرجع وفات شو ځنه کنه شم وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم اغا عائشة صدق جا بي بي دي رسول مبارك انها اخبرته اده عائشة خبر ورکرد هو اده قاسم بن محمد دا قاسم بن محمد اده غتا خبر ورکرد صحابه کیما کیسه خبر ورکرد پدې کې چې انها اشترت فلما راها رسول الله صلی الله علیه وسلم سواده چې ولې درای دغه نو مرقې لره رسول مبارک قام علی الباب مخ خدای له په دروازه باندې نه ورنه وته کړ فلم يدخل شو داخل دې کینو د غصې دی وجنه هر دا شاوی چې فعرفت فی وجهه الکراهه مو مریم کو مې په دغه مغد د شکراهیت اخر د کراهیت مې مریم کو کنه نو بروکه دا تصویره ولا چې کیم دا کنه دا کپڑا چې دا تکیا یا بلست نه جوړ کړی دی دې څه ول دا څنګه دی یسی دی قال دې ته قال هر دا شی ویلی چې فقل ته مو ته ول چې سره دې هلاکا دا هم کړی دا کپڑا تو ته تقوا دا علیا چې تک شهر بده باندې وتوسلها وتوسلها وتکیا ولا کوي ته دې هغه ته دا مې دې پر کړی چې کلا دې ته غلاوان کلا بولت کې تکیا ته زره جوړ ټیک ور لګاوي کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برکته و فرمیل ان اصحاب هذه الصور یستنون دې دغه تصویر يعذبون یوم القیامت عذاب ورکول شي دې ته قیامت ورځ باندې و یقال لهم ویل شي دې ته احیو ما خلقتم روح ور وچوي ژوندای کې هغه شي چې د توز جوړ کړه حکیم شي کنه دې ته روح ور وچوي یا وروح دې یو راکوای نه چې دې وجنه بشاو عذاب دې ته ورکړي وقال رسول برکته ان البيت الذي فيه صور آغا کیر چه پیش تصویری نوی لا تدخله الملائکه تنور داخلی دیده کیر تا ملائکه باب قیام المرأة على الرجال بالعرس وخدمتهم بنفسه دردل ده شده پا سرائی منده فی العرس پا وروشه چه شده سرائی تا بیلوڑا بی کنا سشی ده پراوی تا بیلوڑا ده عرس یا تفسیر ده وخدمتهم بنفسه وخدمت کل ده سرائی پا زون ده ده چه ده شده صدو ده نویه ده پا خپلا خدمت کوئی ده سرائی کنا دارا ودی که دارا دی رو دا راو دی کنا چه پرده سو طریقہ جوڑے شی و ابی قال حدثنا سید ابن ابی مریم قال حدثنا ابو حسان قال حدثنا ابو حازم عن سال رضی اللہ تعالی عنہ قال سال صاحب لدی لما عرص ابو سید نسائیدی سواحت چه و دو کرلو ابو سید نسائیدی صاحب کنا ادیغ و دو کرلو کنا وروه وکړه دا عن نبی صلی الله علیه وسلم اصحاب وروه بل رسول مبارک او اصحاب دا ولیمه فما صنع لهم طعاما ولا قربه الیهم نده جوړ کړه دا لهم اذ رسول برک صحابه کرام ته طعام او نده ذکر ده دا طعام الیهم لیس الا امراته من سده ده دا خدمت ټول سده کړو هغه جوړ کړه ویا دا تشداغه کنه ورنده کویا دا کیما شده و ام او سیده دا پوسا بو او سیده دا خوندو دو ام او سیده کنه او لکه یا بو سلامه ده و یې بیته ورکاله شوی خو نه دی بیا دی او سبو دا سوکل کړه او یا یو یو حجره ورو خسته و دا وی مشله مشله وی یې بیته یې بیته ورکاله ولا بیا بل حجره ورو خسته مشله وی یې بیت شوی غا کوله حل کوله کنه بل ورو خساری کې وترل او حجره په یې بیت حل کوله کنه شربات جوړ شو کنه نو بیا وی اما صد هو چه مشله وی دی دا راوړي کنه چې په وروشه چاته داسې شراب کنه شربات ور وچه نه کی ور وچه چې نشانه وي په شروع غلي دا بالکل ور شای شي کنه وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القري عن ابي حازم قال سمعت سال بن سعد ان ابا سعيد السعيدي دغه خبره ده کنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه لفرد وروح خپل معنی د والي مې لپاره دار مدار ده شزونه سره کنه شزونه سری کنه شزه سره به دار مدار که خوش طبیعتی وی جه کم ده کنه که ور سره دار مدار وی جه کم ده کنه که ور سره ده سبا ده خبران دو کنه شا ویشو کنه گاب شاپ ور سره لگه مدارت دار مدار دار مدار سوانا خوش طبیعتی گاب شاپ کنه شا نو بیل و بیارا ور سره ملاوی دل و دا قول رسول مبرک انما المرأة کالزلع بشک شده ده پشان ده پشتی دو دا پشته نه دو دا پشته دا خاص کر بیا دا لکه غاشر دیمی کنه چې حوا بی بی دا د آدم علی السلام د کین طرف د پوس پشته نه شوی دا پوس پشته یې د وړی کې پشته دا دی وړی کې پشته یې دې نه شوی او به ټوله پشته یې د پوسه پشته یې ډیره کشا ده کنه شا ډیره کشا ده یا ډیره شوی ده شدا یا لکه دا پشته یې څه ده کنه دا پشته یې دا چې شدا داستو کنه شا چې شدا سره کنه شا دا دغه پښتې نشي د پښتې ونه کا شا د سپیاس نه ساک شه دا پرتا دو کنه دې اې دې وجه نه دې نه چې फायदा وخلې دا کا جوړا وې برداشت کوي لکه جوړا سره دا وې برداشت کوي لکه جوړي سره फायदा لري وخلې خامخا دا خبره وې درکو دې طبيعت نه خلاف خبره وې درکو کنه کزا وې در سره چلے دي خو برداشت کوي دا ټوله کیسه وی سی خوله کوشش یې ما ته لکه چې طبیعت کې دا ست طبیعت خو څنګه نشي پر شوي کنه کا سی خوله کوشش یې کې بیا یې در متېږي کنه متولي نه دی چې بیا ته لوکنو وبتر سی کنه بیا ته لوک ور کړه کنه سوچ مې دا کنه بیا ته لوکنو وبتر سی دی وجنه دې لکه ولې سره پیدا ونه وخلا ٹھیک شو اچھا جی باب الوساط بن نساء دا وساط یو لغت رغلا دا پا وسیعت شه وسیعت یاوی تاویل شی وساط یاوی تاویل شی ټینګورا کړل د رسول مبارک د طرفنا سړی تا په تشی باندې په شزونه باندې چې شزه سره شک کوي خیر ورسوي او کنه وای تکوي به عزت کوي ما در یوي ته منوي ما کنه شا رسول مبارک د وصیت کړل د ټینګورا کړل سړی باندې کنه کبیر که وصیت امو امو وصیت سیم دا امو وصیت دا دا که من نساء خیرن سوده دا خیر ورسوه یا ده سوده خیر گوڑی کنا سا خیر ورسوه پیدا ورسوه سوده سرکی ده سوده سرکنا بیده کنا چرا دار مدار ورسرکی دا ده رسول مرک وصیت دا بیا داوی رسول مرک وی چه دا کبیر که فا انهن خلقنا من ذلعن بشک دی پیدو کریه شوی دی دی پشتینا بیا ده که دولی سرا فیده ده نو خلا فستوسو بین نسای خیرن قبیل گئی تو سی وسیعت که مو ده شزون سرا ده خیر دکر ده کنا وابی قال حدثنا ابن عیم قال حدثنا سفیان عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال عبدالله ابن عمر صحیب ویلی دی كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويميز نتقي الكلام چه زنين بچ کول ميزان دي شاخدونه بیا دې ته د شرافت نه غلطه فائدہ وخلی کنه شا بیا رسول الله کوئی مراد یې دې ته شروع کړي ته ویلې دي اور ډېر خبره اتره مې نه سره کړې ویلې څه شو حیبت ایام دل فینا شیون دی واجه دې ډور دې خطرې دې نه چې نزل شي مش په بریښه ته شای دې نه لري دي کنه ځکه رسول الله برک پاسو خدا کې نه دل دا دای موجود وو واه نه دل دا دې نه دې دریو چې کارټ ویل شي کلا بیا داسی مثلا جرا کار بندر دیر آورا چی نیرا گستاخ خبر ارتا ہو کو بیا گستاخ خبر چی ہو کو دائنی چی کم دا کنا دے دے وجنا رے امیر دی حالات سره خروب شي وحی ورته دل کې د خدای طرف نه کنه سا یا به دې زم په بیان شو یمي سوال ته کول کې امیر زم په بیان شي کنه سا نو ویره دې نه وړه فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواد جو وفات کو شروع سورو مرک تکلمنا جمیل ولی خبر ہے سر جی کہ ہم بسط نہ ور ور یال کی میزان لکہ جنہ خواہ ہی نہ دے لدا کنا شا ازا حدیث نہ کنا ترجمہ الباب طرف ہے مطابقت نشدا باب الوساط بن نساء دے طرف ہے موافقت نشدا کستا ہے فدیس نشدا متعلق سیٹنگ ورشتا نشدا خواہ دے حدیث نہ جی کیم نہ کنا اثر سے یو دا کی کا طریقہ سرا مناسبت دے دے ترجمہ الباب سرا ملی میز ویلی کنا بلکه میز سور سره کل دار مدار وی چه کمده کنا میز کلو ور سره کنا سمه وکلل ور سره تکلیف ورو دا رسول خورش ورو یالی دیانا کنا سم باب باب قوله قو انفسکم و اهلیکم نارا دا بابی چه روڑا دا کنا سم دا دیده پر روڑا دا چه سوده سره دار مدار چیک تو کاپوسیتا ویل کنا باب المدارات مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما المرأة زیلی وی کنا او لکه زولی سرا پیدا دنه او خلی کنا او خلی ها شده سرا وی دار مدار که بیال ولا وی که ور سرا شگڑا وی که ور سرا او سی خوله کوشش وی نکه کنا شا دا ده دنیوی معاملات متعلق دو دا ده معاشره متعلق دو ده دنیوی معاملات متعلق دو کنا شا چه دنیوی معاملات سے مثلا بخوروک سے بچوک سے تو سرا جکینا بدار مدار سے کبنی خلص کی غلطی وینا شوابر دست کوائے لانه زبیله لکه چه خدای پاک فرمائی چه کو انفسکم و احلیکم نارا باج کئی زنین اخفلا و احل اخفلا دی یرنا باج کئی داسینا جه بی دنی کو دو گنائی نکو دو پیسے بیا کر ولا نبردست کرے کنا سا ذکا جه خدای پاک کئی چه دی جہنم نا باج کئی کنا سا وابي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر سے ولی کہ جناب پښتنه دي چې خوند مو مرشه کوي خیانت نه وکړاو خوند په عزت سره کوي خیانت نه وکړا کنه خوند په اولاد سره کوي خیانت نه وکړا دا پښتنه وي جناب والعبد راعن مریاح کرده پا مول مولا قلو منده و او مسئولین ده مرینا و پشتنش حالا خبردار و کلکم راعن و کلکم مسئولون اصلی